الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب په مخکې رکوع کې الله پاک بیان د حج کړو او په دې رکوع کې الله پاک بیان د میقات الحج کوي الحج اشهر معلومات الحج مبتدا ده اشهر ورته خبر ده او حمل د خبر دلته په مبتدا باندې نه صحیح کیږي ځکه حج د میاشتو نه نه دی عبارت نو دلته به حذف د مضاف کوي الحج ذو اشهر او یا الحج حج اشهر معلومات حج چې دی هغه حج د معلومو میاشتو دی چې شوال دی ذلقعده ده لس ورځې د ذلحجې دي او د امام مالک رحمه الله په مذهب شوال ذلقعده او ټوله ذلحجه او د امام شافعي رحمه الله په مذهب شوال، ذوالقعده او نهه ورځې د ذوالحجې خو د امام صاحب په مذهب درې دوه میاشتې او لس ورځې نو الحج اشهر معلومات او زمونږ په مذهب کې یو سړی د شوال نه مخکې احرام وتړلو نو حج صحیح دی خو مکروه دی او نور ائمه جایز نه وي نو الحج اشهر معلومات حج دی حج د معلومو میاشتو دی په دې آیات کې الله پاک د حج او د عمرې په مابین کې تفرقه ذکر کړي د عمرې د لپاره وخت نه دی مقرر او د حج د لپاره وخت مقرر دی د شوال ذلقعده او لس ورځې د ذلحجې دا ورته الله پاک مقرر کړي دي فمن فرض فيهن الحج چا چې فرض کړو چا چې لازم کړو په دغه میاشتو کې په ځان باندې الحج حج نو په دې میاشتو کې چې چا په ځان باندې حج لازم کړو لزوم چې راځي بل احرام او تلبیه په دوه شیانو باندې راځي د امام صاحب په مذهب یو په احرام بل په تلبیه چې احرام مو تړي او تلبیه مو وي او نور ائمه یوازې نیت کافی ګڼي تلبیه ته ضرورت نه وي او امام صاحب پکې تلبیه هم ضروری ګڼي نو فمن فرض فيهن الحج بالاحرام والتلبيه چا چې لازم کړو په دې میاشتو کې په ځان باندې حج احرام وتړلو او لبیک اللهم لبیک ویلې فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج الله پاک فرمایي چې دغه امور به په حج کې نه شپږ شیان چې دی په احرام کې ناروا دي په بعضی امور کې نارینه او زنانه دواړه سره شریک دي او بعضی بیا د نارینه او د نارینه پورې خاص دي اول جما او دواعی د جما الله پاکي په فلا رفسه کې ذکر کوي جما او حرکات د جما د جما حرکات نو جما او دواعی د جما دویم د وچ ښکار چې په خپل کوي یا بل ښکاری ته راهنمایي کوي خای ورته او دریم چې د ویخته یا نکونه کټ کول او پرې کول او څلورم چې د خوشبوئی استعمالول دا د نر او خزې دواړو لپاره برابر دي او د نارینه او د لپاره یو دوه نورم پکې زیات دي یو ګنډلې جامع اغوستل او بل سر او مخ پټول د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب د خزې د پاره د مخ پټول ناروا دي فلا رفسا نو پدې کې به جما نه ولا فسوق دا جما هم پر رفس کې داخله ده ځکه د رفس معنا د جما او د وعید جما او په فسوق کې هم داخله ده دو ځلې الله پاک نفي د جما کوي په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې نه ځان ساتل ډیر ضروری دي ځکه چې د عرفات نه مخکې چې چا جما وکړه نو حج ماتیږي او قضا ور باندې واجبېږي او کفاره ور باندې راځي نو فلا رفس ولا فسوق الله پاک صيغه د نفي ذکر کړي معنی د نه ده یعنی اخبار ذکر کړو جمله خبري ذکر کړي د پاره د مبالغه فی النهي او د پاره د اشعار بانها حقیقه بالله تكون مناسبه دا چې دا کارونه دی ونشي او د نه کولو نو وروسته سمدستي جمله خبري ورپسې ذکر کیږي ولا جدال فی الحج فی الحج مخکې د حج ذکر شوی و الله پاک بیا ذکر کوي فی الحج وزد ظاهر کی په زید مزمر علتیت د حکم ته اشاره کوي چې دا رفس او فسوق او جدال به ولی نه زکه چې ته حج کوي او په حج کې دا شیان مناسب نه دي نو علتیت ته الله پاک اشاره کوي چې دا شیان به زکه نه کوي چې ته حاجی حج ته رواني يعلمه الله کوم نیکی چې تاسو کوئ الله پاک ته داغه علم شته دا کنایه د مجازات نه ده داغه پوره بدله به الله پاک تاسو ته درکړي وتزودوا د ځان سره توخه واخلئ چې کله حج ته ځئ د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده چې کان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون د یمن خلک بچي و حج ته بتلو او د ځان سره به خرچه نه اخیسته او بیا به ویل چې نحن المتوکلون زمون په الله باندې توکل دی نو بیا به چې کله حرم شریف ته ورسېد نو د خلکو نه به سوالونه کول الله فرمایي چې کله حج ته ځئ نو د ځان سره خرچه واخلئ فإن خير الزاد التقوى بهترینه خرچه چې دا هغه تقوا ده د سوال نه ځان ساتل دي د سوال نه چې د سوال نه بچ شي دا بهترینه خرچه ده نو التقوا نه مراد التقوا من السؤال ده او یا د تقوا نه مراد تقوا من الله ده نو تزودو د ځان سره خرچه واخله سوال مکوه عدم د سوال تقوا ده عدم د سوال چې سوال نه کوي دا نه کول د سوال تقوا ده او بهترینه خرچه هم دا تقوا ده په دې تقوا کې سوال نه کول هم داخل دي واتقون یا اول الالباب او زمانه ویریږي اے خوندانو د عقل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اوس یو سړی حج ته ځي او تجارت هم کوي نو دا تجارت ورته د حج سره یو ځای جایز دی که نه جایز دی نو الله پاک فرمایي چې دواړه کولی شي نشته دی په تاسو باندې ګناه ان تبتغو فضلا د فضلا نه رزقا مراد دی چې تاسو ولټوئ رزق بالربح فی التجارت فی مواسم الحج چې تاسو په تجارت کې ګټه وکړئ په مواقع او په مواسم موسمونو د حج کې نو هم حج کوه هم طواف کوه هم تجارت کوه دواړه درته جایز دي فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات افضتم په اصل کې افیدتم ده نقلت حرکت الیاء الى الفاء حرکت د یا فا ته نقل کړی شو نو فت اوس یا خو متحرکه د افیدتم خو د حرکت ما قبل تلاړو نو یا په اصل کې متحرکه ده او ما قبل اوس مفتوح ده نو یا په الف بدل شو بیا حذف شو الف حذف شو نو افتم تنه جوړ شو الله پاک فرمایي فاذا افتم من عرفات چې کله تاسو را واپس شوي را کوز شوي د عرفات نه فذكر الله عند المشعر الحرام نو الله پاک یاد کړي عند المشعر الحرام پنيز د مزدلفه باندې کله چې د عرفات نه حاجیان را کوشي د ماسپخین او د مازیګر منځ په عرفات کې کوي او بیا دا غین را کوزیږي په مزدلفه کې د یو غر نوم دی المشعر الحرام دلته دوی شپه تیری او په دې ځای کې د ماښام او د ماخوستن لمونځ یو ځای کوي او دا یو ځای د دواړو لمونځونو کول واجب دي نو دا دواړه لمونځونه په دې ځای کې وکړي فذكر الله د دې نه د ماښام او د ماخوستن لمونځ مراد ده یعنی صلو صلات المغرب والعشاء دا دواړه لمونځونه وکړي یو ځای جمع بین الصلاتین د دلته عند المشعر الحرام د مزدلفه سره وذکروه کما هداکم اوس دلته د احناف خیال ته بدا راځي چې جمع حقيقي بین الصلاتین خو ناجایز ده جمع حقيقي جمع التقدیم ده او جمع التأخير ده جمع التقدیم چې د ماسپخین مازیګر مونږ ماسپخین کې وکي او د ماخستن مونږ ماخام کې وکي دا جمع التقدیم ده او جمع التأخير چې د ماسپخین مونږ مازیګر کې وکي او د ماخام موز ماخستن کې وکي دا جمع التقدیم او جمع التاخير خو ناجایز ده د ضرورت په وخت کې جمع سوري جایز ده جمع سوري دا ده چې د ماسپخین موز خپل ټیم کې وکي خو په اخر کې او د مازیګر مونلم خپل ټیم کې وي خو په اول کې نو دا جمع سوري ده او دلته خو جمع حقيقي راغله د مزدلفه سره نو د احناف خیال ته به دا راځي چې را دا بنا جایز دی نو خوند بنه ور کوي الله پاک فرمایي وذکروه کما هداکم یعنی خیال ته د امر اولی چې د ماخام او د ماخستن مونږ خو خپل وخت کې ضروری دی نو دلته څنګه به وخت مونږ کو الله پاک فرمایي داسې الله یاد کوي کما هداکم یعنی کما علمکم المناسک والعبادات لکه څنګه چې الله د عبادت طریقه در ته خودلې ده همداسې وکړه نو په عرفات کې د عبادت طریقه دا خودلې ده چې الته مسپخین او مازیګر کې جمع بین الصلاتین ده او مزدلفه کې د ماخام او د مخشتن په مابین کې جمع بین الصلاتین ده او په نورو کې بیا نشته نو چې څنګه الله درته د عبادت طریقه خودلې ده داسې ادا کړ و ان کنتم من قبله لمن الضالین ان مخفف ده د مستقل نه ضمیر شان پکې مقدر ده و انه کنتم من قبله بشک شان ده ده وای تاسو من قبله یعنی من قبل الهدى مخکې د دینه چې الله درته د عبادتو طریقې وخی نو د دینه مخکې تاسو ویل من الضالین د بیلارو نام ثم افیدو من حیث افاض الناس بیا تاسو را کوز شئ من حیث افاض الناس د هغه ځای نه الناسو چې خلق را کوزیږي الناسو کې الف لام استغراقي ده الناسو قدیما و حدیثا د ادم علیه السلام د زمانې نه د پیغمبر علیه السلام تر زمانې پورې خلق به د عرفات په غونډۍ به وقوف او قیام کولو او قریشو به د نور عربانو نه ځان ممتاز حسابولو د حرم د حدود ور بنه وتل دوی به په په جمع بجمعين وقوف به بجمعين کولو او په عرفات به نه کولو نور عربان به په عرفات ترې د نور حاجیان وقوف بالعرفات کې د عرفات په غونډې باندې درېږي او قریش به د عرفات په غونډې نه درېده وای مون د حرم اوسیدونکو او د حرم د حدودو نه نه وځو نو دوی به د عرفات نه دننه جمع بجمع همدغه مزدلفه کې دوی درېده نو الله پاک فرمایي چې تاسو را کوز شئ د هغې غونډۍ نه چې عام خلک ترېنه را کوزېږي یعنې ټول خلک وقوف بالعرفات کوئ واستغفر الله او د الله نه بخښنه وغواړئ ان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کې د لمن تابا او رحیم علی المؤمنین فاذا قضیتم مناسککم چې کله تاسو ادا کړه قضیتم یعنی ادیتم ادام کړه مناسککم یعنی افعال الحج د حج افعالم ادا کړه عرفات نه فارغ شوي مزدلفه نه فارغ شوي طواف او د نورو نسکو نه فارغ شوي نو بیا په مینا کې را جمع شي نو فاذا قضیتم مناسککم یعنی ادیتم افعال الحج فذكروا الله نو بیا الله یاد کړئ په مینا کې که ذکرکم آباؤکم لکه یادول ستاسو پلارانو خپلو لره یعنی کما کنتم تذکرونهم عند عند فراغکم عن الحج بالمفاخر دوی به چې د حج نه فارغ شو نو په مینا کې به راجمع شو او د خپلو پلارانو مفاخر به ذکر کول نو الله پاک فرمای د خپل آبا او د مفاخر په ځای باندې الته الله یاد کوي او اشد ذکرم یا الله پاک د خپل پلارانو نم زیات یاد کړي او اشد ذکرم فمن الناس من یقول بشک بعضی د انسانانو نام من یقول داسې خلق دي چې هغه وایي په دې موقف کې ربنا آتنا فی الدنیا یا الله پاک مون تراکی څه شرا تراکی مفعول به ورته مقدر دی مرغوباتنا کوم شی چې موږ غواړو مرغوباتنا نو هغه موږ ته راکړي په دنیا کې وما له فی الاخرة من خلاق او نه به د دوی دپاره په آخرت کې بیا څه حصه او برخه ومنهم او بعضې د دوی نه داسې دي چې هغوی وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة یا الله پاکه راکړې موږ ته په دنیا کې حسنه وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې هم راته حسنه راکړي دوه حسنې الله ذکر کړی د اول حسنې څه معنا ده نو مفسرین پکې مختلفې معناګانې ذکر کوي اول د مفسرینو معناګانې درته را نقل کوم او اخر کې راجح معنا درته ذکر کوم اوله معنا ده العافیت والکفاف عافیت د دنیوي او د اخروی مصیبتونو نه نجات نو العافیت والکفاف یو معنی دا ده یا الله پاک را کې موږ ته په دنیا کې حسنتا یعنی العافیت والکفاف دویمه معنی دا د حضرت علی رضی الله عنه معنا دا ده چې حسنتا مراد المرأه الصالحه نیک بیبي بی دا د حضرت علی رضی الله عنه معنا ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د دې معنا کوي المال الصالح والاولاد الابرار او ثناء الخلق المال الصالح نیک مال را ترا کې دا د سودی سم معنا ده او الاولاد الابرار نیک اولادونه را تراکي او ثناء الخلق یا دا چې خلق زما صفاتونه وکي نیک نامي را تراکي دا د عبد الله ابن عمر سم معنا ده یا الصحه صحت را تراکي یا النصرة علی الاعداء په دشمنانو باندې را ته کامیابی راکې او یا صحبت الصالحین د صالحینو مرګرتیا را ته په نصیب کې یا العلم والعباده حسن بصری سے به دا معنا کوي علم او د عبادت توفیق را تراکي راجح دا ده چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا نکره ده نکره په سیاق د اثبات کې عموم نه فائدہ کوي لیکن موږ داسې وایو چې دا نکره مطلقه ده نو کامل فرد فرد کامل ترنه مراد ده حسنه کامله په دنیا کې توفیق الخير ده کامله نیکی توفیق الخير دا به د ټولو جزئیاتو تور متناول ده دا مخکې چې کومه معناګانې ذکر شوې دا په طریقې د تمثيل دي په طریقې د حصر نه دي د دې ټولو لپاره جامع معنا چې دا توفیق الخير ده یا الله راکې ماته توفیق د خیر وفي الاخره حسنه او په آخرت کې را ترا کې حسنه حسنین مراد الرحمت والاحسان د دې دویمه حسنینه په اخرت کې رباني رحمت وکي او احسان رباني وکي وقنا عذاب النار او یا الله پاک ته موږ ساتي عذاب النار د عذاب د ورنا اولئک لهم نصیب مما کسبوا اولئک په دې کې د فریق ثانی د ټډلې وي یوی ډلې صرف دنیا غوښته او د دویمې ډلې دنیا او آخرت دواړه غوښته نو دویمې ډلې ته اولئک اسم اشاره ده اولئک دا دویمه ډله چې ده لهم نصیب مما کسبو دا غوی د پر برخه ده مما کسبو د دوی د اعمالو نه نو دا په مقابله د اولنې ډلې کې اولنې ډلې ته الله ویل او ماله فی الاخرته من خلاق په آخرت کې به د دوی برخه نه د دې دویمې ډلې په باره کې الله فرمایي د دوی برخه شته په آخرت کې دلته وزه د ظاهر په ځای د مزمر وشوه اولایکه باندې الله تعبیر وکړو علتیت ته اشاره کوي چې اولایک لهم نصیب د دوی د پر په اخرت کې برخه ده د دوی د اعمالونه ولې ورته برخه ده اولایک اولایک کې ما تاسو ته ویلو چې په دې کې ذات مع صفات ته اشاره ای دغه زوات چې دغه صفات لري نو دا صفات علت د پر د دې ورستنی حکم دی په مینا کې حاجیان دوه یا درې ورځې پاتې کیږي او هلته د الله پاک ذکر کوي نو په مینا کې چې کله دوه یا درې ورځې پاتې کیږي او هلته د الله ذکر کوي نو وذکر الله تاسو الله پاک یاد کوي فی ایام معدودات په هغه ورځو شمیرل شو کې ایام معدودات یو نحوی اعتراض لفظی اعتراض یا اعتراض دلته واردېږي چې ایامن دا جمع ده جمع د یوم ده یوم مذکر ده او معدودات جا جمع د معدودتون ده معدودتون مؤنث ده نو معدودات به څنګه صفت د پاره د ایام واقع شي نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې معدودات جمع د معدودون ده د معدودتون نه ده نو په شمېرل شوو ورځو کې چې هغه ته ایام التشریق وایي یولسم دولسم دیارلسم په دې ورځو کې الله یاد کړئ فمن تعجل فی یومین هغه څوک تعجل فی یومین یعنی عجل فی النفر چې تلوارو کې پر کوزیدلو کې په دې دوه ورځو کې ګوره د لوی اختر نه د لوی اختر د ورځې نه وروسته دوه ورځې حاجیان په مینا کې ساریږي او واپسیږي بیا واپسی کوي نو په مینا کې که دوه ورځې حصار شم ګنا نشته او په مینا کې که درې ورځې حصار شم ګنا نشته درې مې ورځې ته حصار شم نو الله پاک دغه فقهي مسله په فقه کې هم داسې مسله ده چې د لوی اختر د ورځې نه وروسته که څوک په مینا کې دوه ورځې حصاریږي او واپس کیږي هم څه ګنا نشته او که درې مې ورځې ته حصاریږي نو په دم څه ګنا نشته خو بهتره دا ده چې درې مې ورځې ته حصار شي او الته جمرات ولې او بیا واپس نو دلته په فقه کې یو بل مسلم ده چې د دویمې ورځې د نمر د ډوبېدلو نه مخکې که د مینا نه ته ووتې نو د درېیمې ورځې رمې بیا در باندې واجبه نه ده او که لمر په مینا کې در باندې ډوب شو د درېیمې ورځې نو د درېمې ورځې نه د درېمې ورځې د رمې نه بغیر به بیا د مینا نه نه وځي خو دومره توسع پکې علماو ذکر کړې ده چې د صبح صادق د ختلو نه وروسته او د لمر د ختلو نه مخکې په درېمه ورځ کې رمې کولی شي نو فمن تعجل فی یومین یعنی بعد یوم النحر د لوی اختر د ورځې نه وروسته که دوه ورځې په مینا کې ایثار شوې نو هم څه ګناه نشته او که درې ورځې ایثار شوې نو هم څه ګناه نشته فمن تعجل فی یومین بعد یوم النحر چا چې تلوار وکړو په هغه دوه ورځو کې د لوی اختر د ورځې نه وروسته فلا اسم علیه یعنی باستعجاله په سبب د تلوار د باندې په د ګنا نشته ومن تاخر الى يوم الثلاثاء درې مې ورځې ته چې څوک پاتې شو نو چې درې مې ورځې ته پاتې شي نو په درې مې ورځ کې چې درې مې ورځې ته پاتې شي فلا اسم علیه نو الله پاک فرمای په د باندې ګنا نشته نو په درې مورز کې جمرات ولا خو کده دوی مورز د نمر د ډوبېدلو نه مخ کې وته نو بیا د درې مورز رمې در باندې نه د واجبہ او کده نمر د ډوبې نمر در باندې ډوب شو په مینا کې نو بیا به د درې مورز رمې کوي البته د مرختونه مخ کې مکول شي لمن اتقا دا خبر د پاره د مبتدا محذوفه ده ذالک التخير لمن اتقا ذالک التخیر لمن اتقا دا اختیار چاته دی لمن اتقا دا اختیار هغه چاته دی چې د الله نه ویریږي لمن اتقا الاسم مفعول به ورته مقدر کا الاسم لمن اتقا یعنی ذالک التخیر دا مبتدا او لمن اتقا الاسم دا ورته خبرو اوس لمن اتقا په دې لام کې دوه احتمال دي یا لام د تعلیل د پاره دی یا لام د اختصاص د پاره دی نو کلام د تعلیل د پاره کوي نو تقدیر بيدای ذالک التخير لاجل المتقي دا اختیار د متقیانو د وجنه الله پاک ورکړو چې په مینا کې دوه ورځې ساريږي که درې ورځې ساريږي نو دا اختیار لوجه د متقیانو نه الله پاک ورکړی دی لوجه د متقیانو نه چې متقیان په تکلیف نشي په دې تعجیل او تأخیر کې او کلام د اختصاص د پاره شي نو بیا به معنا دای چې ذالک ذالک التخير دا اختیار چي ده نه بیا به مبتدا ذالک التخير نه وای کلام د اختصاص د پاره کوي بیا به بل مبتدا مقدره کوي بیا به داسي وای ذالک المذکور من احکام الحج دا مخکې احکام د حج چې کوم ذکر شو لمن اتقا دا د متقی پوری خاص دي ځکه متقی د دینه نفع اخلي غیر متقی ترینه نفع نه اخلي نو دوه قسمه مبتدا مې درته مقدره کړه ذالک التخیر بیا مې لام تعلیلیه کړو او ذالک المذکور من احکام الحج بیا مې لام د اختصاص د پاره کړو دا احکام د حج د متقیانو پورې خاص دي واتقوا الله د الله نو ویریږي فی الامور كلها مخکې لمن اتقى الاسم ده او دلته په ټولو امور کې د الله نو ویریږي واعلموا انکم الیه تحشرون او په دې باندې پوه شئ چې تاسو به په قیامت کې الله پاک ته را جمع کیږئ لکه په دنیا کې چې کعبه کې را جمع شوي دا کعبه کې را جمع کېدل هم د حشر نمونه ده نو په آخرت کې به هم تاسې همداسې الله پاک ته را جمع کیږئ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا دا د اخنس ابن شريق الثقفي بيان الله پاک کوي د په باره کې د آیات کریمه نازل شوې ده د ډیر فصیح او بلیغ د پیغمبر علی السلام مجلس ته بچ راغلو په ډیر فصاحت او بلاغت به د پیغمبر علی السلام په مخ کې تقریر کولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په تعجب کې غورځولو او بیا به چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه ووتلو نو د مسلمانانو فصلونه به تبا کول او د مسلمانانو څاروي به وجل نو الله پاک فرمایي ومن الناس دا عطف ده په مخ کې فمن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا هغه فمن الناس معطوف عليه ومن الناس دا ور باندې عطف نو د ما قبل سره ربط شو یعنی يعظم فی نفسک ما یقول دا د د وینا ستا په نفس او ستا په زړه باندې ډیره غټه لګیږي لوی در تخکاری نو د یعجبک معنا مې درته وکړه يعظم فی نفسک ما یقوله د دې وجه دا ده چې تعجب هغه حیرانتیا ته وایي چې سبب مجهولی یو سړی حیران شي خو سبب مجهولي لکه ورېز نشته او باران راوورېږي نو ته تعجب وکې نو سبب مجهول دی نو ګوره تعجب هغه حیرانتیا ته وایي چې سبب مجهولي او دلته خو سبب معلومو چې هغه فصاحت دی پیغمبر علی السلام تعجب ولې کولو د د فصاحت د وجنه نو سبب معلوم دی لدی وجنه د تعجب خپل حقيقي معنا نه د مراده ځکه تعجب هغه حیرانتیا ته وایي چې سبب مجهولي او دلته سبب معلوم دی چې فصاحت دی نو دلته ذکر د لازم التعجب دی تعجب ملزوم دی او عظمت ور سره لازم دی لوی ګڼل د یو شي دا ور سره لازم دی نو ذکر د ملزوم دی چې تعجب دی او مراد ترې نه لازم دی چې عظمت دی یعنی د د وینا تا ته غټه ښکاری ومن الناس من يعجبك قوله نو غټ خکاری تا ته د وینا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې فی الحیات الدنیا د فی الحیات الدنیا درې معناګانې دي یو فی الحیات الدنیا دا ظرف کده پاره د قول چې ظرف د قول شي نو حیات په معنا د امور سره کا دا یو معنا دویمه معنا دا ده چې حیات په خپل حقیقت پرېږده ژوند دنیوي نو دوه معناګانې دا شوې دریمه معنا به درته وروسته ذکر کوم نو فی الحیات الدنیا دا ظرف د پاره د قوله ده او حیات په معنا د امور سره ده نو معنا دا شو چې لوی اخکاری تا ته وینا ده د فل حیات دنیا په امور دنیویو کې په امور دنیویو کې تا ته د ده وینا لویه ښکاري هغه امور دنیویه اسباب د زندګۍ دي په اسبابو د زندګۍ کې تا ته د ده خبرې غټې غټې ښکاري نو د حیات نه مراد ما به الحیات شو مجاز مې ترې نه واخیستو امور د دنیا مې مراد کړو ګوره ما درته ویلي چې فی الحیات الدنیا د قوله د پاره ظرف دی او الحیات الدنیا په معنا د چا سره دی په معنا د امور یعنی ذکر د حیات مراد تر نه ما به الحیات ما به الحیات د امور دی نو په امور د امور دنیوي او کې تا ته د خبرې غټ ښکاری په امور دنیوي او کې بعضی خلک په امور د دنیا کې تکړه نو په امور د دنیا کې تا ته د خبرې لوی ښکاری دا یو معنا شو دویمه معنی دا ده چې الحیات الدنیا په خپل حقیقت پرې دی نو بیا به ترجمه دی لکه مونږ وایو الفصل فی الخاص فصل په خاص کې دی اصول شاشي کې همداسې وایو کنه د دې حاصل د معنا دا دی چې د دې فصل نه مقصود بیان د خاص دی فصل فی العام یعنی داسې فصل دی چې مقصود ترې نه بیانول د عام دی نو قول د د قول نه مقصود ژوند دنیوي دی نو قوله د د قول چې د فل حیات الدنیا دی یعنی د د قول مقصود څه شی دی ژوند دنیوي لکه فصل فی الخاص د فصل مقصود خاص دی نو د د قول مقصد چې دی هغه ژوند دنیوي دی درې متوجه درته ذکر کوم په دې دوړو توجيهات فی الحیات الدنیا د قوله د پاره ظرف درې متوجه دا ده چې فی الحیات الدنیا د یعجبک پورې تعلق لري نو بیا به معنا دی یعجبک تا ته چې لوی ښکاری نو په دنیا کې درته لوی ښکاری په آخرت کې به ډېره سپکه ده دا وینا صرف په دنیا کې تا په تعجب کې غورځي په دنیا کې به تا ته لوی ښکاری خو په آخرت کې به بیا داسې نه آخرت کې به خبره بالعکسي نو فی الحیات الدنیا د یعجبک پورې چې متعلق کوي دا ډیره بهترینه معنا ده یعنی یعجبک فی الدنیا لفصاحته وطراوته ولا يعجبك في الاخره په اخرت کې بتا په تعجب کې نه غورځي ويشهد الله على ما في قلبه او د شاهد ګرځي الله په هغه څه باندې چې د پزړه کې دي د چې کم تقریر کوي نو بیا قسم هم پکې کوي داسې وي چې الله يعلم ان ما في قلبي موافق لما في لساني زما د زړه وینا زما د ژبې د وینا سره موافقه ده نو الله پاک شاهد ګرځي په هغه څه باندې چې په خپل زړه کې دي یعنی په دې خپل تقریر قسمونه هم کوي وهو الد الخصام او دا سخت دی په جګړه کې یعنی شدید فی الخصومه والعداوه دی سخت دی په جګړه کې اله د دا صيغه د صفت ده لکه احمرو صيغه د اسم تبذيل نه ده د دې جمع لدن راځي مؤنث لدا راځي اضافت خصام ته لقبلې د اضافت د صفت نه د فاعل ته لکه حسن الوجه یعنی حسن وجهه نو الد خصامه جګړه سخته ده د چې د چا سره موږ ورته پښتو کې دا وجلاب وایو دا وجلاب ده بس په جګړو کې سخت ده او بعضی علما وایي چې اضافت د صفت فاعل ته نه ده بلکې اضافت په معنا د فی سره ده الد الخصام یعنی شدید فی المخاصمه په دې جګړه کې سخت ده لانجو کې سخت ده د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابغض الرجال الى الله الالد الخصم په انسانانو کې الله پاک ته مبغوث ترين انسان هغه دی الالد الخصم چې هغه دا وجلابي په جګړو کې سختي شپه ورځ لانجې کوي الالد الخصم نو دا د الله پاک ډېر بدی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي همدا ګناه دی بس ده چې ټول عمر شک او جګړې کوي او دا ظلم دی بس دی چې ټول عمر لانجې کوي او دا دروغ دی بس دی چې ټول عمر خبرې کوي پردې خبرې را نقلې مګر هغه خبرې چې د الله د ذات سره تعلق لري نو هغه خې خبرې دي او نور زیاتې خبرې کول امدا دروغ دی وای بس دي ځکه چې سړی زیاتې خبرې کوي نو دروغ او رښتیا ګډ وډ وای و اذا تولى یعنی ادبر و اعرض دا د حسن بصری سے معنا ده و اذا تولى یعنی ادبر و اعرض چې کله د پیغمبر علی السلام تشا واړی او د پیغمبر د مجلس نه لاړ شي او د امام الضحاک معنا دا ده و اذا تولى یعنی اذا غلب وصار واليا چې کله د حاکم شي نو امام الضحاک دا معنا کوي چې کله د حاکم شي سعا فی الارض نو د تیزی کوي پزمکه کې یعنی اسرع فی المشی چا بکې او چالاکۍ سره ګرځي پزمکه کې لیفسد فیها د دې لپاره چې د فساد وکي په دې زمکه کې بل قتل و غیرها ويهلك الحرث دا عطف الخاص على العام ده ځکه فساد د اهلاک تم ور شامل ده چې د هلاک کی الحرث یعنی الزرع فصل د مسلمانانو فصلونه به سوځول و نسل او دارنګي د مسلمانانو حیوانات به وجل لکه اخنس ابن شریق چې امدا کار کولو او یا کما يفعله ولا تسو لکه ظالم حاکمان چې امدا کار کوي د مسلمانانو فصلونه تبا کوي او د مسلمانانو حیوانات وجني والله لا يحب الفساد او بشک الله پاک چې د محبت نه کوي د فساد سره مخکې خو دوه شیان ذکر شو فساد او اهلاک او الله محبت یوازې د فساد سره نه کوي نو د اهلاک سره کوي الله پاک اکتفا په فساد باندې کړی ده وجه دا ده چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې اهلاک د عطف ده په یفسدا یهلکا له قبیلې د عطف الخاص علی العام نه نو اهلاک په فساد کې ور داخل ده په نفع د عام نفع د خاص راځي نو والله لا يحب الفساد چې د فساد سره محبت نه کوي د عام سره نو د اخص سره هم نه کوي چې هغه اهلاک دی حال دا چې دی مصاحب او متلبس د ګناه سره می ګناهګار می او بیا هم غرور راونیسي او یا بالاسم کې بعد سببیت د پاره ده اخذته العزت نو راونیسي دلره غرور بالاسم یعنی بسبب اسمه السابق په سبب د مخکینیو ګناهونو مخکې د ګناهګاری نو په دې ځکه هم د غرور کی چې ته ورته حق دعوت ورکې نو به هم غرور ونیسی اخذته د دې تفسیر علما کوي احاتت به احاتو کی په د باندې غرور غرور او کبر نو خیال ته دارا شي چې دا سړی څنګه ماته دعوت راکړي په دې آیات کریمه کې مزمت د هغه چا دی چې کله ورته ویل شي چې اتق الله نو د غوسه کیږي یو سړی ته وایي منځو کنه د غوسه شي یو لوی شیخ الحدیث دی او د خلکو په مابین کې د طالبانو په مابین کې ډیر مشهور دی تقریبا ځان ته فرد کامل وایي نو دا زمونږ د مدرسې ناظم مخکې میر اعظم مولوی صاحب الله پاک دې اخلاص کې اوس بګرام کې بندي دی د دورو رمانت خان مولوی صاحب هم ډیر لوی عالم دی او نور رونه مو وای زموږ سره دا شیخ صاحب ملمو نو ماسپخین شو مازی ماسپخین مونږ په قضا کېدو شو نو موږ راوي خولو چې راځه مونږ وکړه اخر ورته غوسه شو چې دا ستاسو د پلار مونږ ځه خپل کار کوه مونږ یې پرې خو دوی نو هغه څوک چې تو ورته وي چې اتق الله او د غوسه شي نو په دې آیات کریمه کې دا غو مزمت د غروري ونیسي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای ان من اکبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك عليك بنفسك په ټولو کې غټه ګناه ده ده چې ته یو چاته وای چې اتق الله د الله نه ویریږه نو هغه درته وای د خپل ځان خیال دې ساته ما پرې ده ما سره کار ملره نو ټولو کې غټ ګناګار دغه سړی دی له دې وجه نه علما فرمایي اذا قال الخصم للقاضي اعدل یو قاضي صاحب دی د خلکو لانجه ده دا لانجه والا دی قاضي ته وایي عدل وکړه اعدل نو قاضي د تعذير ورکولې شي چې ولې زه ظالم او فاسق يم چې ته ماته و چې اعدل نو که قاضي ته دی اعدل ویلې دی ویون کې ته تعذير ورکولې شي خو که دا خصم اتق الله ووایي نو بیا ورته تعذیر نشي ورکولی ځکه چې هغه درته وایي چې اتق الله او ته ورته تعذیر ورکوي نو بیا د دې آیات لاندې داخليږي چې اخذته العزه بالاسم نو خصم پکار دی چې قاضي ته اعدل ونه وایي بلکې اتق الله د دې په ځای ورته وایي فحسبه د مبتدا ده او جهنم ورته خبر ده جهنم دا د فعن للو په وزن باندې ده عالم لدار العقاب نورم پکې ډېر توجیهات دي تقریبا ما یو پاڼه تحقیق په دې جهنمو کې را نقل کړی دی خو هغه مختصر می درته ویلې حسبه د مبتدا او جهنم د فعن للو وزن دی د ورته خبر دی دویم ترکیب پکې دا دی چې حسبه دا مبتدا ده او جهنم فاعل د پاره د حسبه ده قائم مقام د خبر ده ولا بئس المهاد ولا بئس دا جواب د پاره د قسم مقدره ده والله لبئس المهاد مهاد تکیهګا قسم دې چې دا ډیره بده تکیهګا ده مخصوص به زمم پکې حذف دې چې هي ده نو دی په یو کنډو په یو غونډۍ کې ورته کېناستو او د کافرانو ته وایي چې تاسو خو ما پسې را روان یئ او تاسو ښه یقین دی چې زما یو غش هم نه خطا کېږي او زما تیرکش د غشو نه ډک دی قسم دی چې دا تر څو پورې وي یو غش هم چې تاسو ما ونه نیسئ خو ښه خبره دا ده چې زما په مکه کې کور دی مالونه دي جایداد مې دی هغه ټول ستاسو شو او ما پرېږدی چې زه لاړ شم مدینې منورې ته هجرت وکړم نو کافرانو ورسره ومنله چې کله دی مدینې منورې ته ورسېدو او پیغمبر علیه السلام د ده د واقعې نه خبر شو نو پیغمبر علیه السلام ده ته وفرمیل چې ډیره لویه ګټه دې وکړه ومن الناس من یشری نو یشری د په معنا د اشترا یا په معنا د یبیعو دو معناګانې دي دواړه جایز دي بعضې د انسانانو نه داسې خلق دي یشری نفسه یشری په معنا د اشترا سره کا خپل ځان واخستو ځان واخستو د چا په بدل کې واخستو د خپل مال او د جیداد خپل مال او جیداد کافرانو ته پری خودو او خپل ځان د غوینه واخستو نو یشری په معنا د اشترا په خپل حقیقت پاتې شو دویمه معنا دا ده بعضی د انسانانو نه داسې دي یشری نفسه یعنی یبیع نفسه خپل ځان په الله خرڅي خپل ځان یې ورکړو الله ته عوض کې جنت غواړي الله بیا دومره کریم او رحیم ذات دی چې ته ورته خپل ځان حواله کا الله به درته جنت درکړي خو دا ستا ځان به هم بېرته تا ته حواله کړي ستا سره به امانت کېږي تا دا خپله باډي الله ته ورکړه خپل نفس دې الله ته ورکړو په عوض د جنت کې الله پاک دا بدن بیا تا ته حواله کوي خو د امانت په طریقه چې تر مرګه پورې خیال ساته نو یشری نفسه یعنی یبیع نفسه د خرڅی خپل نفس ابتغاء مرضات الله دریم معنی ده ومن الناس من یشری نفسه یعنی یبذلها فی الجهاد خپل نفس خرچه کوي په جهاد کې جهاد تلاش شي بد خپل بدن په الله خرج کی یبذلها فی الجهاد تبلیغی حضراتو کې بعضی خلک داسې وی کنه وای ټول عمر می لګولې ده بعضی کال لګي بعضی چيله لګي بعضی پکې مالی دلی وای ما ټول عمر لګولې ده نو دا خپل ټول عمر لګولې وی په امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله والله رؤوف بالعباد بشک الله پاک ډیر شفقت کوونکی دی په خپل بندگانو العباد کې الف لام عهدی دی مؤمن بندگان ترنه مراد دي په مؤمنو بندگانو الله ډیر شفقت کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مؤمنانو داخل شي په اسلام کې کافتن ګوره د سلم معنا څه ده او د کافتن معنا څه ده د دې دواړو معناګانې چې دي د دې بیان دا موقوف دی تر مخاطبه پورې چې د الذین امنو مخاطب څوک دی نو په دې کې څلور احتمالات دي نو څلور معناګانې شوې اول احتمال پکې دا دی چې یا ایه الذین آمنو دا آیات کریمه نازل شوه دی په بار د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د د مرګرو په بار کې نازل شوه دی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د د مرګری چې د مخ کې يهود و او بیا وروسته ایمان راوړو مسلمانان شو نو چې کله دوی مسلمانان شو نو بیا هم د يهودیت مینه په زړه کې وه خیال ته دا راغله چې حتی الامکان به په يهودیت هم عمل کو او په اسلام به هم عمل کو په دواړو به عمل کو بعضی د يهودیت احکام چې د اسلام سره تعارض او ټکر نه لري نو د يهودیت په هغه احکامو به عمل کو چې د اسلام سره تعارض او ټکر نه لکه مثلا د اوخ د غوخي خوړل دا په يهودو کې حرام و او په اسلام کې فرض او لازم نه و نو دوی خیال دا و چې یاره دا به نه خورو دا به په یهودیت عمل وکړو او د اسلام په دین کې د جمعې د ورځې احترام دی او په يهودیت کې د خالی د ورځې نو دوی ویل چې را په دواړو به عمل کوو د جمعې د ورځې احترام بم کو د خالی د ورځې احترام بم کو نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې نو د سلم نه مراد اسلام دی ګوره دا آیات کریمه که د عبد الله ابن سلام او د د مرګرو په باره کې نازل شي نو د سلم نه به مراد اسلام شي تاسو داخل شئ په اسلام کې کافتن تاسو داخل شئ په اسلام کې کافتن کافتن په لغت کې د کف نه دی په معنا د منع بیا مستعملیږي په معنا د جملتن مطلب دا دی چې جملتن په اسلام کې داخل شي داخل شي په اسلام کې کافتن یعنی جملتن مجموعه په اسلام کې داخل شي دا سه مکوي چې نیم په يهودیت باندې عمل کوي او نیم په اسلام باندې عمل کوي دا یو معنا شو نو سلم په معنا د اسلام او کافتن په معنا د چا سره شو جملتن دویم احتمال پکې دا دی چې یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافتا دویم احتمال پکې دا دی چې پدې کې خطاب مسلمانانو مخلصینو ته دی مخلصو مسلمانانو ته نو چې مخلصو مسلمانانو ته خطاب شي نو بیا به د سلم نه شعب الاسلام مراد شعب الاسلام او قافتن به بیا حال وي د دې سلم نه د دې شعوب د اسلام نه نو قافتن به په معنا د کلها سره کلها نو ګوره که دا خطاب مخلص مؤمنانو ته شي نو سلم په معنا د چا سره شو شعوب الاسلام او کافتن په معنا د چا سره شو كلها نو ترجمه دا شو یا ایها الذین آمنو اے مخلص مؤمنانو ادخلوا فی السلم تاسو داخل شئ په شعوب د اسلام کې کافتن یعنی كلها په ټول شعوب د اسلام کې داخل شئ څومره شعوب د اسلام چې دي بدع و 70 شعبه څه د پاسه اویا شعبې دي نو په دې ټول شعوب د اسلام کې دا تاسو داخل شئ دا دویمه معنی او درې معنا دا ده چې دا خطاب منافقانو ته دی نو بیا به سلم په معنا د استسلام سره وي او کافتن به بیا په معنا د جملتن سره وي نو بیا به معنا دای یا ایها الذین آمنوا لسانا اے منافقانو چې په شبم ایمان راوړی دی ادخلوا فی السلم داخل شي په انقیاد کې په استسلام او په طاعت کې کافتن یعنی جملتن یعنی اطیعو جملتن جملتن اطاعت وکي په ژبه او په زړه دواړو سره اطاعت وکي دا سه مکوي چې یوازې په ژبه اطاعت کوي او د زړه نه نه کوي دریم معنی دا ده دریم خو مې درته ویلي څلورمه څلورمه دا ده چې دا خطاب ټولو کفارو ته دی او هغه اهل کتابو تم د چې په خپل ګمان په يهوديت کې دوی ځان ته مؤمنان وایي خلاصه دا چې کفارو ته خطاب دی نو د سلم نه به ټول شرایع مرادي او کافتن بم بیا په معنا د کلها سره نو بیا به معنا دی یا ایها الذین آمنو بزعمکم بشریعه واحده اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی په خپل ګمان په یو شریعت لکه په یهودیت هم ایمان راوړی دی یا هم په عیسویت ایمان راوړی دی نو ادخلوا فی السلم تاسو داخل شئ په شرایعو کې کافتن یعنی کلها ټول دینونه ومنئ داسې مه کوئ چې یوازې یهودیت منئ عیسویت نه منئ یا یوازې عیسویت منئ بیا اسلام نه منئ ټول دینونه ومنئ لکه مسلمانان چې ټول مني نو که دا خطاب کفارو ته شي کوم کفارو ته دا د اهل کتابو کفارو ته چې په خپل ګمان ځان ته مؤمنان و يهود او نصارا نو الله پاک دوی ته وایي چې اے مؤمنانو په خپل ګمان تاسو داخل شئ په ټولو شرایعو کې کافت په شرایعو کې کافتن ټولو کې نو ټول دینونه ومنئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مطابقیږئ تاسو د قدمونو د شیطان من بعد ما جاءتكم البينات ورسته دا غنه چراغ لو تاسو تم البينات واضح دلائل فاعلموا ان الله عزيز حكيم نو تاسو بیا په دې باندې پوه شئ چې الله پاک ډیر زیات غالب او د حکمت والا دی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور خو په دې تقدیر چې د دې موصول نه منافقان مراد شي یا اهل کتاب مراد شي په موصول کې ما درته څلور احتمالات ذکر کړو دو احتمالاتو کې مؤمنان مرادو په دو احتمالاتو کې کافران مرادو اول احتمال دا چې عبد الله ابن سلام او اصحابه ترنه مراد شي دویم دا چې مخلص مؤمنان ترنه مراد شي په هغه دوړو تقدیرینو به د ينظرون ضمیر ورته نه راځي کوي په دې ورستنیو دواړو تقدیرانو د ينظرون ضمیر الذين امنوا تراجع ده ورستنی دواړه تقدیرونه داو چې الذين امنون منافقان مراد دي الذين امنوا لسانا اخیری احتمال پکې داو چې الذين امنوا بزعمکم اهل کتاب ترنه مرادو ماغه ورستنیو دواړو احتمالینو باندې د ينظرون ضمیر چې د الذين امنو تراجه دی دا سی وایا ينظرون ضمیر الذين امنو تراجه دی کچرته د الذين امنون منافق یا اهل کتاب مراد کوي نو انتظار نه کوي دا منافقان او انتظار نه کوي دا اهل کتاب په دې پوه شو دریم احتمال پکې دا دی چې دا ضمیر من يعجبک تراجه دی من الغمام فی زلل من الغمام ګوره الا ان یاتیهم الله یو د دې حقيقي معنا ده یو د عوامو د ذهنیت د جوړولو لپاره چې د عوامو ذهن خراب نشي عقیده سالمه پاتې شي نو د غوی د لپاره یو بل معنا ده نو دوه معناګانې دي یو معنا صحیح معنا ده هغه د اهل التفویض ولا معنا ده اهل التفویض صحیح عقیده د تفویض ده نو ان یاتیهم الله بالمعنى اللائق به په خپل حقیقت پاتې دی ان یاتیهم الله چې راشي دوی ته الله بالمعنى اللائق به په داسې معنا سره چې څه کومه معنا د الله سره مناسبه ده په هغه معنا به الله راشي معنا مراد الله ته معلومه ده نو ان یاتیهم الله اتیان بو کی دوی ته الله پاک بالمعنى اللائق به نو دا صحیح معنا ده د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په یو روایت کې راغلی ده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي يجمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم مخکینی او رستنی خلق به الله پاک را جمع کی د پاره د میعاد د معلوم ورځې قیامت کې به دا ټول را جمع کی شاخصتا ابصارهم الى السماء د دوی سترګې به اسمان ته داسې نیغې درېدلې وي ينظرون فصل القضاء دوی به انتظار کوي د فیصلې د قضا وينظر الله في ظلل من الغمام الله بنازل شي بلا کیف په ظلل من الغمام کې من العرش الى الكرسي نو په خپل حقیقت پاتې ده خو کما یلیق به نو داسې ترجمه به داسې کوي اتيان راتل بو کې الله پاک كما يل بالمعنى اللائق به في زلل من الغمام نو صحيح معنى دادا دا اهل التفويض ولا معنا دا دوما معنا هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان ياتيهم الله الا ان ياتيهم امر الله وبأسه نو حذف د مضاف دی د لفظ د الله نه مخکې دا د عوامو د پاره چې د عوامو عقیده خراب نشي چې راشي راتللو کې الله پاک دوی ته اياتيهم بامر الله چې راشي دوی ته امر د الله او عذاب د الله نو اسناد الله ته مجازي دی او درېمه معنا هم د عوامو د پاره ده ان ياتيهم الله ببأسه نو اسناد حقيقي دی خو حذف د مفعول پکې دی د دې وجه دا ده چې دا زلل د وریځو سوری مزنت الرحمت دا ځای د ګمان د رحمت دی خلک په دې باندې ګمان د رحمت کوي او چې کله د رحمت د ځای نه عذاب راوورېږي نو دا ډېر ویرونکی عذاب وي لأن الشر اذا جاء من حيث لا يحتسب كان اصعب شر چې د هغه طرف نه درته راشي چې ستا ګمان هم نه هغه ډېر قوي شری نو ستا ګمان نشته چې د ورېځې نه به الله پاک په ما عذاب راووري او بیا د ورېځې نه عذاب راوورېږي نو دا اشد شری والملائکتو یعنی والملائکتو یأتون ملائکتو مبتدا ده او خبر ورته مقدر دی والملائکتو یأتون ملائکه بمراش وقضی الامر یعنی تم امر العباد وحسابهم پوره بشي مسأله د انسانانو یعنی د دوی حساب او کتاب به ختم شي والى الله ترجع الامور او الله پاک ته راجی کیږي ټول امور خیر وی او کشری والى الله ترجع الامور الف لام د استغراق د پاره د ټول امور الله پاک ته راجی کیږي سل بنی اسرائیل مخکې بیان د جهاد اجمالا شوو سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه دلتم په دې رکو کې الله پاک مضمون د جهاد را معاد کوي مخکې بیان د منافقینو شوی او دلته توبیخ ورکوي منافقانو ته ته تپوسو کده بنی اسرائیلو نه کم آتیناهم کم یا خبریه دی یا استفهامیه دی که کمی خبریه شي نو مسئول عنه به حذفي سل بني اسرائیل تپوسو کده بني اسرائیل نه د څه په باره کې نو دلته مسئول عنه حذف کا سل بني اسرائیل عن تعیانهم بعد وضوح الحق سل بني اسرائیل تپوسو کده بني اسرائیل نه د څه په باره کې عن طغيانهم د دوی د سرکشي په باره کې بعد وضوح الحق حق ورته ظاهر شو بیا هم دوی سرکشي کوله نو کم خو خبرې د استفهام نه دی کنه نو بیا به د کم اتینهم معنا دی چې ډیر ورکړیو ما دوی ته فقد اتینهم من آیه بینه ما ورکړیو دوی ته واضح دلایل هدایت الله پوه شو سل بنی اسرائیل سل بنی اسرائیل تاسو کده څه په باره کې عن طغیانهم بعد وضوح الحق د دوی د سرکشي په باره کې تاسو کا چې حق ورته ظاهر شو بیم سرکشي کوله نو کم خبریه ده نو د کم اتیناهم من آیه بینه ډیر ورکړي ما دوی ته من آیه بینه آیتین تمیز ده آیت یعنی علامت ظاهرت وهي المعجزات یا آیت القرآن ډیر واضح معجزات ما دوی ته ورکړیو دویم احتمال پکې دا دی چې کمی استفهامیه نو چې کمی استفهامیه شي کم خبر م... خ... کم مفعول به د پاره کم ځان ته مفعول دی د پاره د اتینا دا سل بنی اسرائیل تاسو کده بنی اسرائیل نه بنی اسرائیل مفعول اول او کم اتیناهم د مسئول عنه بیا د دې سل د پر مسئول عنه دغه کم اتیناهم دی خوښ که کم استفهامی شي نو بیا به د سل د پر مسئول عنه نه حذف کوي بیا به مسئول عنه څوک وي دا کم اتیناهم دا به مفعول ثانی وي بنی اسرائیل به مفعول اول وي سلته تفوسو که بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نه د څه شي تفوسو که کم آتیناهم چې څومره ما ورکړیو د دوی نه څومره ما ورکړیو دوی ته من آیت بینه د واضح معجزاتو نه نو که کمی استفهامی شي دا به مفعول ثانی د پاره د سلوي او که کمی خبریه شي نو دا سل بنی اسرائیل کې به مفعول ثانی حذفي تاسو کده بنی اسرائیل نه عن طغیانهم بعد وضوح الحق ومن يبدل نعمت الله هغه څوک چې بدل کړي د الله نعمت د الله نعمتونه بدل کړي د قران آیتونه د الله نعمتونه دي کنه او د پکې تحریف وکړي نو د یبدل نه یحرف مراد ده څوک چې تحریف وکړي خپل معنی د څوک چې بدل کړي خدل ته لازمی معنی مراد ده څوک چې تحریف وکړي نعمت الله د الله په آیتونو کې د الله په آیتونو کې تحریف وکړي نه د نعمت الله نه می آیتونه د الله مراد کړو ځکه آیتونه د الله اسباب د پاره د هدایت دي او کم شي چې سبب د هدایتي هغه په نعمتونو کې غټ نعمتي نو څوک چې تحریفو کې د الله په آیتونو کې من بعد ما جاءته ورست دا غنه جاءته یعنی وصلته چې د الله د طرف نه د تر ورسېدل وتمکن من معرفته او د قادر شو په صحیح حقيقي معنا غیر محرف معنا باندې دی عالم شو من بعد ما جاءته دا قید پکې الله ولګولو په دې کې الله دی خبرې ته اشاره کوي چې تحریف په آیاتونو کې مطلقاً مضموم دی خو چې من بعد ما جاءته شي نو بیا اشد مضموم دی بدترین دی ډیر فإن الله شدید العقاب بشک الله پاک چې د سخت عذاب ورکون کړي بیا زین للذین کفروا الحیات الدنیا خیسته شوه د هغه خلکو د پاره چې کافران دي ژوند دنیوي الدنیا عالم ده ژوند دنیوي یا دنیا د دنوې نه ده په معنا د قرب الحیات الدنیا ژوند قریب او یا الدنیا د دناعت نه ده په معنا د خصاصت الحیات الدنیا ژوند خصیص درې معناګانې شو ژوند دنیوي ژوند قریب ژوند خصیص دا معنا مې درته ونه کړه چې ژوند د دنیا اگر چې حاصل د معنا بشي خو لفظي معنا نه ده ځکه هغه د اضافت معنا ده او دا موصوف صفت دی ويسخرون من الذين امنوا او دوی مسخري کوي من الذين امنوا پاغه خلق باندې چې مؤمنان دي دوی ته د دین لیونیان وای په مؤمنانو داسې مسخري کوي چې دوی څنګه دنیا پرې خېدا او ټول اخرت ته متوجي دي د دین لیونیان دوی ته د دین لیونیان وای من الذين امنوا بعض علما فرمایي چې دا تعریف د الذین آمنو دا موصول د عهد د پاره دی مراد ترنه فقرا د مؤمنینو دی لکه حضرت صہیب حضرت بلال حضرت عمار دې ته به د دین لیوانیان ویلي نو د دې دین په لیوانیانو باندې دوی مسخري کوي من الذين امنوا دوی مسخري کوي په هغه خلکو باندې چې هغه مؤمنان دي من الذين په دې کې معنا د ابتدایت پرته ده یعنی دا ایمان چې ده د منشه د پاره د سخریه ده دوی ایمان راوړی دی ځکه ور باندې مسخره کوي والذین اتقوا هغه خلک چې د الله نه ویریږي فوقهم دا به د مسخره کوونکو نه اوچتي فوقهم مکانا او مکانتا مکانن په اعتبار د مکان به موچتي ځکه مسخره کوونکي به جهنم کې وي او دا چا پورې چې مسخره شوې ده د فقرا د مؤمنانو دوی به په جنت کې وي نو زیم اوچت دی او فوقهم یعنی مکانتا مرتبه هم اوچته ده نو مکانن او مکانتا فوقهم یوم القیامت د دوی په سر به وي د قیامت په ورځ باندې والله يرزق من يشاء بغير حساب الله پاک رزق ورکوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي بلا حساب کان الناس امه واحده و انسانان امه واحده یو امه حين اخذ منهم العهد دا د ابي ابن كعب د دې زماني تعین کوي په کومه زمانه کې دوی یو امته حين اخذ منهم العهد چې کله الله پاک د دوی نه عهد د ربوبیت واخیستو الله پاک دوی ته ویلې چې الستو بربکم ایا زستا سو رب نه يم نو هغه وخت ټولي دنیا ویلې چې بلا نو یو امته خه معنی هم دغه ده حين اخذ منهم العهد پدې کې استثناء او مجاز نشته او دا معنا د ابي ابن كعب رضی الله عنه دویمه معنی دا ده کان الناس امه واحده فی زمان بین آدم و ادریس د آدم علی السلام او د ادریس علی السلام په مابین کې چې کومه زمانہ ده نو په دې زمانہ کې ټول خلک یو امت ټول موحدین وو او په دې زمانہ کې دوی د ملائکو سره مصافحه کولې ملائکو سره به لاسونه ملاوول نو په دې زمانہ کې دوی یو امت وو لیکن په دې توجیه اعتراض ده چې په دې زمانہ کې خو دوی یو امت نه وو ولی قابل پکې نه قابل پکې راغلو ګوره یو امت نه وو قابل علیه ما یستحقه چې د څه شي مستحقي به هر تقدیر قابل پکې وو نو یو امت نشو نو په مابین د ادم علیه السلام او د ادریس علیه السلام کې د دویمه توجیه ده نو خو په دې د قابل اعتراض راځي نو بیا به تاسو تغلیب باندې قول کوئ امتا واحدتا یو امت غالبا چرته یو یو به پکې مستثنا لکه قابل نور یو امتو یا به استغراق ادعائی کوي او یا به تغلیب پکې جوړوي درې متوجه پکې دا ده کان الناس امه واحده بعد الطوفان د نوح علیه السلام د طوفان نو وروسته د ځمکې په سر یو کافرم نو ټول یو امت مؤمنانو څلورمه توجیه پکې دا ده کان الناس امه واحده یعنی کفارا بعد رفع عیسی عیسی علی السلام چې اسمان ته اوچت شو نو د ځمکې په مخ بیا مؤمن پاتې نه ټول کافرانو په ټولو کې هغه وله توجیه ده او اکثر محد مفسرین چې د بیا د دویمه توجیه ذکر کوي چې د آدم علی السلام نه تر ادریس علی السلام پورې په دې منځ کې ټول موحدین وو خو استغراق ادعائی د قابل و اتباعه ترنه خارج دي کان الناس امه واحده فبعث الله نو دلته یو جمله مقدره کفا فصیحیه کا په مقدر باندې دلالت کوي ټول یو امت او اختلاف پکې نه وو فختلفو بیا د دوی په مابین کې اختلاف راغی ځکه یوواله دا د پیغمبرۍ د پاره باعث نه ده د پیغمبرۍ د پاره باعث اختلاف ده چې د خلکو په مابین کې اختلاف راشي بیا الله پیغمبر راولېږي هغه اختلاف ختم کړي نو امتا واحدتا دا یواله اتفاق او اتحاد دا سبب د پاره د بعثت د پیغمبرانو نه دی سبب د پاره د بعثت د پیغمبرانو اختلاف دی نو ففصیحیه ده او فختلفو دلالت کوي نو فختلفو د دوی په مابین کې اختلاف راغلو او چې کله اختلاف راغلو دا سبب بیا د پاره د رالېګلو د پیغمبرانو شو فبعث الله النبیین نو راولېګل الله پاک پیغمبرانو مبشرین زیری ورکوونکي دي مؤمنانو ته په جنت و منذرین او داسې پیغمبران چې ویرونکي دي کافرانو لره د جهنم نه وانزل معهم الكتاب او نازل کړو د دوی سره کتاب یو کتاب خو نو یو سلو څلور کتاب وو نو الکتاب جنس ته یو سل او څلور کتابونه مصداق ده لس صحیفه ادم علیه السلام ته الله پاک ورکړي وي دېرش صحیفې شیش علیه السلام ته ورکړې وې پنځوس صحیفې ادریس علیه السلام ته او لس صحیفې موسی علیه السلام ته قبل التورات او بیا دا څلور کتابه دي غټ کتابونه وانزل معهم الكتاب بالحق الله پاک نازل کړو د دوی سره کتاب او انزل معهم د معهم په ترکیب کې څه واقع شوه دی د حال مقدره دی د ورسته الکتابنا وانزل الكتاب کتاب نازل کړو مقدرا مقارنته مع النبيين د انزال په ټیم کې مئی د پیغمبرانو سره نه و انزل په زمانہ د عامل کې مئی نه و زمانہ د حال او د عامل د ذل حال یې وای کنه معهم دا د مقد ها ومعهم د الکتاب نه حال ده عامل پکې انزله ده او تاسو وایي چې زمانه د حال او د عامل یوي نو زمانه د معیت او زمانه د انزال به یوي حالن کې معیت بعد الانزال ده زمانه د معیت روسته ده زمانه د انزال مخکې ده په دې پوه شوي نو دلته به معهم د مقدرن پورې متعلق کوي نو دې ته به حال مقدره وایي داسې به وایي علت د پاره د انزل الله ذکر کوي ولې نازل کړو ليحكم علت لانزل او علت لبعثه مخکې بعثه معلول دی یا انزل معلول دی د دې لپاره چې الله فیصله وکړي په ما بین د خلکو کې فی مختلفو فیه په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کړو په مطلب پوه شوي پیغمبر ولې راولې غلو د پاره د دې چې په اختلاف کې فیصله وکړي نو ګوره معلومیږي دا چې الته چې ما کوم تقدیر درته د فختلفو لګولې او هغه تقدیر ته په ضرورت خو پوه شو کنه اختلاف کړي او ځکه الله پیغمبران راولې غل نبی پیغمبرانو په اختلاف کې فیصله وکړه نو اتحاد سبب در پر در لګلو د پیغمبر نشو بلکې اختلاف شو نو ځکه مخکې د فبعثنا مخکې ما درته فختلفو مقدر کړو چې دا پیغمبران به فیصله وکي په مابین د انسانانو کې فی مختلفو فيه په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کړو ومختلف فيه اوس د دوی قباحت الله ذکر کوي الله پیغمبران راولېږل چې فیصله د اختلاف وکي اختلاف ختم کړي دوی دا د پیغمبر را لېږل پیغمبر د را لېږلو مقصد دا و چې اختلاف ختم کی دوی دا د اختلاف د جوړولو لپاره نوی سبب کړو کتاب د دې لپاره الله را ولېږلو چې اختلاف په ختم شي او دوی دا د اختلاف د جوړولو لپاره سبب کړو په دې کې نوی نوی اختلافات شروع کړو ومختلف فيه اختلاف نو کړه په دې کتاب کې الا الذين اوتوه مگر هغه خلکو اوتوه چې دا کتاب ورته ورکړې شوی چاته چې کتاب ورکړې شو نو دوی په کې اختلاف شروع کړو اي عكس الامر بان جعلوا ما يزيل الاختلاف سببا للاختلاف مزيل د اختلاف سبب د پاره د اختلاف من بعد ما جاءتهم البينات دا د اختلافو پورې تعلق لري اختلافو من بعد ما جاءتهم البينات دوی اختلاف ورسته د اغه نه وکړو چې دوی تراغله واضح معجزات دا من بعد می د اختلافو مقدر پورې متعلق کړو د دې وجه دا ده چې دا د مخکې مختلفه پورې تعلق نه لري که د مخکې مختلفه پورې تاسو تعلق ورکړئ نو بیا به دوه شی عین مستثنا شي په یو حرف استثناء په یو الا به دوه شیان مستثنا شي یو الذین اوتوه بل من بعد ما جاءتهم البینات دا دو شیان به مستثنا شي او حرف استثناء پکې یو دی په منځ کې حرف عاطف هم نشته لدی وجنه من بعد ما جاءته دا به اختلافو مقدر پورې متعلقي اختلافو من بعد ما جاءتهم البینات دوی اختلاف وکړو رسته دا غینه چراغ له دوی تواضح معجزات پوه شئ د اختلافو مقدر پورې متعلق ورکو اوس کته اعتراض وکړي چې د اختلافو مقدر پورې د تعلق ورکړو نو غرض ته نقصان ورسېدو دلته غرض حصر دی چې اختلاف صرف هغه خلکو کړو چې کتاب ورته ورکړې شوی او اختلاف صرف د هغه وخت نه وروسته کړو چې دوی ته بینات راغله نو دلته حصر دی او تا چې دلته د اختلافو مقدر پورې تعلق ورکړو د ما قبل نه دی را جدا کړو نو هغه حصر پکې ختم شو او دلته د الله مقصد حصر دی نن سبا هم د اختلافاتو سببونه حسدونه دي د صحابه سره اختلاف شروع شو نو شیعاګان ترې نه جوړ شو د امامانو سره اختلاف شروع شو حسد شروع شو د امامانو سره نوابیان ترې نه جوړ شو همداسې د حسد د وجنه اختلافات پیدا کیږي حسد د ابجدو په حساب باندې دو اویا کیږي دا دو اویا ډلې د حسد نه جوړې شوي فهد الله الذين امنوا الله هدایت کړو هغه خلکو ته چې ایمان راوړی دی لما یعنی للحق الذي اختلفوا یعنی اختلف الناس فيه الله پاک د حق هدایت یوازې مؤمنانو ته وکړو لما یعنی للحق الذي اختلفو یعنی اختلف الناس فيه د خلکو چې په څه شي کې اختلاف وو د چا یو رایا وه د چا بل رایا وه نو هغه حق الله مؤمنانو ته وښودو چې په دوی کې حق دغه دی په ترجمه پوه شو فهد الله الله هدایت وکړو الذين لا يخودا هغه خلکو ته چې مؤمنان دي کم طرف ته ورته لار وخودا څه ورته وخودا لما ما د چا نه عبارت شو د حق نه د هغه حق طرف ته اختلافو فيه یعنی اختلاف الناس فيه چې خلکو پکې اختلاف کړو مثلا د خلکو اختلاف په قبله کې الله پاک حق قبله مؤمنانو ته خو دا دارنګه د خلکو اختلاف په صلات کې صحیح منز الله مؤمنانو ته خو دو د خلکو اختلاف په ابراهيم عليه السلام کې ملت ابراهيمي الله پاک مؤمنانو ته خو دو د خلکو اختلاف په جمعه کې وو يهودو د خالي ورځ ځان ته د تعظیم د لپاره منتخب کړه نسواراو د اتوار د یکشنبه ورځ او مؤمنانو ځان ته منتخب کړه د جمعې ورځ لمختلفو فيه من الحق بیان لما دا د ما د لپاره بیان دی دا ما عبارت د حق نه دی باذنه په اذن د الله پاک باندې په اراده د الله نو هغه حق شی الله مؤمنانو ته خودو والله يهدي من يشاء الله هدايت کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي الى صراط مستقيم لار مستقيم ته ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم دا خطاب مؤمنانو ته خاصتا او یا للنبي ولهم مؤمنانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب ده امي منقطعه ده همزه مقدره چې دا دا د انکار د دې حسبان د پاره ده بل احسبتم بلکې آیا تاسو دا ګمان کوئ چې مفت به جنت ته ځئ جنت مفت نشته ام احسبتم یعنی بل احسبتم بلکې آیا تاسو دا ګمان ده ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شئ حال دا چې تاسو ته بنی راغله مثل الذين خلو من قبلكم مثال د هغه خلکو الذين مؤمنان تیر شوی مؤمنان تر مراد دي تاسو ته بنی راغله مثال د هغه مؤمنانو خلو من قبلكم چې غوي مخکې تاسو نه تیر شوی دي دا غوي مثال به تاسو ته نه راغله دا آیات کریمه په غزوه د خندق کې الله پاک نازل کړو غزوه د خندق داسې ولکه د نن سبا حالات دا نن سبا د ټولي دنیا کفار او بغیرت مؤمنان دا د مخلص مؤمنانو په خلاف را جمع شوي دي نو التم ټول دنیا او معاهدین د مسلمانانو چې کم يهودو دویم د کافرو سره یو ځای شو نو دوی د اسلام په خلاف را جمع شو نو تکلیف دومره په مسلمانانو راغلو حتی بلغت القلوب الحناجر چې د انسانانو زړونه مړی تر ورسېدو نو الله پاک دوی ته فرمایي چې تاسو مفت جنت غواړئ مفت خو نشته په تیرو خلکو هم داسې تکلیفونه راغلي وو هغوی